ولا لكل الذين يدعون من دونه شفاعه ندی واغدار هغه کسان چې راغلي به د الله نه د سفارش د خلاصولو الا من شهد بالحق من دې د پار او ته چغه وو دې اشبو لنا ويقربنا الى الله زلفا قران ویل ول اخلاص نکړه ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق قوم يعلمون او چې دې په کوئی جدا موحد کې شوی او په دې من من کې دلائل قران کریم بیا بیا بیانې او جوابونه کوي مشکل آیات په کې دا دي آیات ته وګندو سم ولما ذل ابن مریم مثلا اذا قومك منه يسدون کله چې بیان شي د ابن مریم مثال نو دا او چې ستا قوم د دې نه چغي وایي چټاکی وایي ها وقالو اآلاتنا خیر ام هم دی وای آیا زمنګ علی غور دی یادا ابن مریم ما ضربوه لك الا جزلا دی وای دا جواب دې د هغه اعتراض چې سورۃ فرقان انبیاء کې تیر شو وته نه وی اته نه وی د سورۃ انبیاء تر واړو ها هغه کې وګوره چې دا انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم ها هغه چې تاسو را بلې او هغه سره ابن زباری یو سره هغه دا اعتراض کړو چې ته دا خبره کینو وګوره د ابن مریم دا اصل کې هم دې صورت کې د دې لړ سره لګي آیات دلور ذلې سم د ګوره وانه فصم فی بالذی وجه منغول ته ولګوا چې يهودي کوي چې زمونږ مشرانو کړی دی مشر خو موسی عليه السلام دا واقعه درته ذکر کړه نو ابن زباری وویل ولما ضرب ابن مریم مثلا چې تو وسأل من اسلمنا نو ابن مریم سره بس کای هغه هم معبود ګرځیدل نه نو اذا قوم مکمن هو یسدون نو قران دا غي د پاره وای چې دا صرف د جګړې د پاره تاسو وای هغه خپل دا وی ان الله ربي و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقيم هر کله چې ته بیان کې چې سفر زیارت نه لیا ښه نو تاسو به یو نه ځي ویل پیغمبر د زیارت نم خل باندې وال قضا مونږ له وی هغه خدای دې زینت مستثنا کړی دی رسول الله بل پکې زما په نیز باندې دا شو مشکل نشته کې سړی صورت دخان دی دې کې جواب دی او شوبې دی ها ګوره کوی وری مونږ ته دې د پاره چې وو ګوره کوی وری قرآن جواب کوي شپږم آیات کې انه هو السميع العليم هر وخت اوریدونکو د هر چا په هر څه ځون کې والله هغه ته ولې چې غنه هغه ته چې غوا بل ته چې غموا ان انزلنا فی ليله مبارکه کې باج خلق اذا شب برات ته د پینله سم د شعبان دی ها حال دا دی چې ځان صحیح کی ها هغه حدیث باج وی موضوعی خلاف د قران قران کې الله پاک وایي ان انزلنا فی ليله القدر او بیا دا غي تفسیر دی شهر رمضان الذي انزل فيه القران د میاشت رمضان کې قران راغلی دی او بیا دا غي په هغه صاف شپو کې او زیات روایت پوښتم باندې دي نو ان انزلنا فی ليله مبارکه اغا د رمضان په صاف شپو کې ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر